د دې صورت اخیری باب څه دی فمن يعمل من الصالحات نه شروع کیږي په دې باب کې کوم دی بشارت دی اولا مستجیبین ته بیا دا غینه پس تخویف ته معرضین ته تر سلام یا ته پورې پای کې د قیامت او د جهنم احوال بیانې دا غینه پس بیا بشارت دی د یو سل یو یو سل دوا یو سل درې کې بیا بشارت ذکر کړي دا غنه پس بیا تخویف ته غافلان وتا بیا بشارت ته چا تاغي پسې روست بیا بشارت ته هغه دغه ته بیدار خلق وتا هغه ته بیا مستجیبین ترې دا غنه پس بیا غرض ذکر کړي د ارسال د رسول چې رسول ولې را لېګم دا ټول ګوري تاسو خدا ټول متعلق شبسم دغه ډلې دي مستجیبین دي او غافلین دي وحرام وحرام علی قريه او حرام دی په یو خار باندې اهلکناها چې موږ هلاک کړی انهم لا يرجعون چې دوی موږ ته چې دوی لا يرجعون دوی نو واپس کیږي دنیا ته اے آیات کې لګ معمولی اشکال لې هغه دا دی چې حرام لا يرجعون حرام دي چې نو واپس حرام دي نو واپس کېدل اے حرام دي نو واپس کېدل نو واپس کېدل بیا لازمي نشو چې نو واپس کېدل حرام شو نو واپس کېدل لازمی شو کنه نو دا په دنیا ته واپس راځي الان کې دنیا ته خو واپس نه راځي نه بسنګ چې دا خو بل دا کې وای چې نه راځي دنیا ته دا سور زینو کې راغلي چې نه راځي دنیا ته اوس پس چل کې نو جواب دا غي دار چې نازل ته کې حرامن ابن عباس ته وای په معنا د چا سره دی په معنا د وجب سره دی خو چې کنه واجبن لازمن لازم دی واجب دی علا قريه په یو خار باندې اهلکناها چې مونږه هلاک کو انهم لا يرجعون چې دوی نه واپس کیږي دا په واجب دی ولادن دي هغه وی حرام ابن عباس په معنی د لازم او د واجب سره مرادي ٹھیک شو یا بل پکې دا زړه معنی کړی دا وحرام علی قريه اهلکناها الايمان مونږ حرام کړل په هغه خلکو باندې چې مونږ یو پیرم لکو ایمان په حرام کړل ولی انهم لا يرجعون زکه چې بیا دنیا ته واپس نه راځي ایمان به سره وړي حتی تر دې پر ایمان باندې راوړي اذا فتحت یاجوج د قیامت حالات ذکر کړي چې کله کولاو کړی شي یاجوج یاجوج ماجوج ماجوج وهم من کل حدب او دی به د هر یو دغه نه ډیر کینا ډپ نه مو ته ډپ وای دا چې اوچت ځای کی وکنه دا غینا ینسلون را کوزیدون کی ینسلون یقرعون رامنډې به وای چې دا را کوچی چې کنه بد دا چار چار تیر نه بر روانه خو چې کمه موړې ته ګوره بس دې به تر کوزيږي وقت ترب الواد الحق او را نږدې شو واده الحق رشتنی فاذا هي شاخصه مناتا فبذيسي شاخصه ابصار الذين ا اغا رډي رډي ویل تا ها را دی براوتی نو کړاغه ابصار الذين سترګی دا کسانو یا ذلیل به سترګی دا کسانو کفرو چې کافران دي یا ویلنا سبوی های افسوس ته مونږ لرا قد كنا فی غفلت من هذا تذکیر الغافلین دی نو دا غافلان خلق بسوی یقینا مونږ فی غفلت من هذا په غفلت کې دینا بل كنا ظالمین بلکې مونږ ظالمان انکم الله ورتوی یقینا تاسو وما تعبدون من دون الله اگر تاسو عبادت کوي غیر د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم یی پریوتون کې جهنم نه تاسو به جهنم ته ور دی ښا انتم لها واردون تاسو به جهنم ته داخلي دن کې لو کان هؤلاء الہتن الله وی وو هغه تاسو به ور دی هغه معبودان به هم در سره ور دی اوس الله وی دا ولې ور داخل کړ لو کان الہتن لو کان هؤلاء الہتن کچرته وی دغه خدایان ما وردوها نو دی جهنم تنو داخل شوی ولا وکل فیها خالدون او دوی ټول به عابدان او معبودان په جهنم کې لهم فیها زفیر خاص دوی د پاره په جهنم کې زفیر اسویلی بیقا لولو یسویلی بکی خفبی وهم فیها لا یسمعون او دوی په جهنم کې یو بل خبر نه اوري دومره شور به شوروي کنه چې بالکل یو بل خبره بناوري ان الذين يكننا کسان چې دي اوس دا جواب د سوالم دی او بشارت هم دی سوال دای داو ک عبد الله بن زبعرا ها هغه یو کافرو هغه خاندل وی خاندل وی ولې خاندې وی ځکه خاندن چې زمونږ د خدایان چې جهنم ته ذکر موږ سره خوشاله یو وی ځکه زمونږ په خدایانو کې په دې نور خدایانو کې د الله نه غیر خو عیسی هم راځي خو چې کنه عزیر هم راځي علیه السلام نو وی چې ام پیغمبران جهنم ته ځینو وسره بلا څنګه څه خبره ده الله وی وو لن الذين یقینا کسان هغه ندي سبقت لهم من الحسنى چې مخکې تیر شوی دا لهم د پاره دا وی مننا زمونږ د طرفنا الحسنى وعده خستا هغه سره مونږ مخکې نه وعده خستا کړل مؤمنان دي هغه وعده خستا سره کلمه لا اله الا الله ویل دا اولایک دا کسان چې دي ان هذا دغه جهنم نه وتتلقاهم الملائکه او ملاوی کی بدا وی سره ملائکی سب ورته وی هاذا یومکم الذی دا تاسو اور دا خا کنتم توعدون چې وی چې تاسو سره وعده کې دي نو غیب دا څه خوشاله هغه باندې نشته دا حالت خا اوس دا غی نه پس بیا تذکیر د غافلین لپاره د قیامت نور احوال ورته ذکر کړي دا بکلی دا حالات الله و یوم نطوی السما په او رات باندې چراغون بکو مونږ اسمانونه کټی سجل په شان دراغون ډول د نازل لیل کتب هغه کتابونو لرا هغه پانو لرا کاغذ لرا اے داسې به الله وې درا غون کم کرا لکه دغه ته پانه را غونډي هغه ناظم سوي هغه کم سجل چې ورته وي هغه چې لیکل کوي کنه نو هغه هغه پانه څنګه را غونډي د دفتر هغه دروغه کوي نو هغه چې افغان څنګه راغونډي دا چې ول اسمان راغونډ کوم لکه تاسو چرته تللی دا غتا تاسو ته تللی دا زمکو فرض ته خلک ګوري نو چې هغه وګوري هغه غټه نقشه ته خورا کی نو چې کله ته پکې وګوري دا دې کې دا ځای دی واغه ځای دی دغه ځای دی دا ته وخی بد هغه نه پکې سره غونډ نو کته یستجل للکتب الله وی دغه شانته پشان درا غونډول د ناظم کتابونو لره هغه بلا سره غونډ کم حدیث کې راځي څنګه به راغونډ کی هغه لوی حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کما یلیق بشانی تعالی دا الله رسان سره څنګه مناسب دی وای دا ټول مکه وز مکه په یو وخت کی پوه شو کنه کما یلیق بشانی دا واس مانو په بل وخت کی نو دا و غونو په بل وخت کی دا و سمندرونه چې دا غونو په بل وخت کی دا سمندرونه په بل وخت کی دا هغه دغه چې کوم دی دا ونی او بوټي او دا ټول په بل وخت باندې کیږي او بیا به سکی بیا به داسې او خوځي او هغه نه پس ته وای انا الملک زه بادشاہ یم تو څه و نو بیا به سوک نه ښا نو دا هغه حالت ته او بیا بل روایت کې راځي واس مانو په خلاف کې ونی سي کما یلیق بشانی تعالی او بیا به داسې او ورځي خوش او به ورځي بیا به وای لمن الملک اليوم د چا بادشاہ دی نو کما بدانا اول خلق نعيد لکه څنګه چې مونږ پیدا کړیو اول خلق فاول ځل باندې نعيدهم دک شانت به را واپس کو بیا ول دا سن تاسو سره مالی دولت نه نه ما غشان برازي ها وعدن علينا دا وعده د مونږ باندې لازمه ان كنا فاعلين يقينا كنا فاعلين يقينا من كون کړه دې کاریو ولقد كتبنا في الزبور الله ويقينا ملکلو په زبور کتاب کې من بعد الذکر پس د ذکر نه ذکر څه شی دی زبور کتاب من بعد ذکر پس د تورات نه ذکر نه مراد وی تورات دی د تورات کتاب نه پس زبور راغلو نو په زبور کې مونږ لیکلو پس د تورات نه یو معنی دا ده یا من بعد ذکر مونږ په زبور کتاب کې لیکلو من بعد ذکر پس د ذکر د لا اله الا الله پس د ذکر د چانه د لا اله الا الله نه چې لا اله الا الله دا دعوت د توحید د دعوت نه پس مدا خبره لیکلو ان الارض لا بشارت یقینا زمکه چې دا یارثها عباد الصالحون په میراث کې ویوړي بندگان زمانه کان کم از مکان نو بعض وی دا د شام زمکه را چې د شام زمکه به مسلمانان نشي او شوي دا په زبور کتاب کې راغلی یا دا چې ان الارض زمکه د جنت کې ده یارثها عباد الصالحون په میراث کې ویوړي بندگان زمانه نیکان یا زمکه او په اخیری زمانه کې د مسلمانانو د امت محمدی دغه ویخه فوج امت محمدی ته ملاوي ان فی هذا لبلاغا یقینا فدی فدی صورت کی فدی دغه کی فدی بیان کی فدی زبور کی یا فدی کتابونو کی لبلاغ یا فدی قران کی لبلاغا پورا رتولی لقوم اند پار دا قوم عابدین چ عبادت کون کی وما ارسلناک اثبات تر رسالت تے او بیان د فائدی در رسالت وما ارسلناک او مونږ نه لګل تو الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د پار د ټول مخلوق د ټول مخلوق د پار نبی رسول الله رحمت تے کاغه کافر دی هغه لپاره هم دی ځکه که مسلمان شو د نبی اسلام د توري د وجنه او که د دعوت د وجنه کړي توري د وجنه جنت ته بلار شي که مسلمان نه شو چې jihad و سره وشي بیا په جزیه خو پاتې شي کنه پوه شو د دنیوي عذاب نه بچ شي د منافق د پرم رحمت ته منافق پکې ګرځي کلمه وای بس نبی اسلام وای فرېدې ظاهر باندې عمل کوي فرېدې منون کې دې خبر یې یعنی اسلمو وې معنی دا خبر او معنی استفهام تقریر دی فاین تولوا کدی مخواړو نو فقل ورته وایا اذنتکم علی سوا دی به مخ واړول وی عذاب بکل راځي نو فقل ورته وای اعظم تکم زه خو بیان کوم تاسو ته اعلان کوم تاسو ته خبر در کوم تاسو ته علا سوا ان په برابر طریقه په برابر طریقه څه مطلب دی برابر طریقه دار چې دته څومره خبرم د عذاب نه دومره تاسو کویم ما ته نور پته نشته چې دا کله راځي و ان ادري ان نافیه دی او زنه نه پویګم اقریب ام بعید ما توعدون چې آیا نږدې به یا بلری هغه چې تاسو سره وعده د کوم عذاب کول شي ما ته پته نشته انه یعلم الجهر هغه الله ته معلوم دی ولی ځکه چې الله تعالی پویږي الجهر فزور من القول د وینانا و یعلم پویږي ما پاغه سمان تک تمون چې تاسو پټوي خا اوس کې دی چې دی عذاب کې به دا عذاب چې الله پټ کړی دی شاید په دې کې به حکمت وي و ان ادري او زه نه پوهیږم زما ته پته نشته دی لعله شاید دا پټول د عذاب فتنه لکم دا به امتحان وي تاسو لپاره یا به فائدہ وي تاسو لپاره و متاع الہین او سامان دې تر یو وخت پورې دی مزي مزي کوي دا تاسو درکړی دی قال رب احكم بالحق نو په اخر کې پیغمبر چې کوم دی چې دا غافلین دغه وا نخلی نو اخر کې ورته هغه دعا کوي قال او پیغمبر رب ای رب زما احكم بالحق فیصله وکي په حق باندې وربنا الرحمن او رب زمونږ رحمان دی المستعان مدد ته غوښته شوی دی علامات تصفون په صبر د هغه څخه کسی پون چې تاسو بیانوي تاسو کوم شرکیات وای دا غي په صبر کې دا الله نه مدد غواړم نو زه بس وګم تاسو سبب وختو تاسو نه سمېږي نو دا دغه کوم دې دا باب ختم شه پدې لای باندې پدې کې تذکیر الغافلین تخویفا او بشارتا کله به دغه ته توجه کله به مسله لاړه مستجیبین طرف ته نو هغه ته بشارتونه ورکړ کله به خبر لاړه غافلین طرف ته نو هغه ته به څور کړ هغه ته به تخویفات ورکړ دمکې به ورکړ نو دا په دې کې دا اخیره کې دا مسله په دې ترازو چلی دا خان با صورت ټول ختم شو پینځو باو باندې مشتمل په صورت د صورت خلاصه دا وا چې تذکیر الغافلین بس غافل خلق ته تذکیر ورکولو کله په سره کله په دلایل سره کله په زواجر سره کله په اکرام د مستجیبین سره کله په تخویفات سره او کله په بشارات سره خو چې دا غافل خلق را بیدار شي دا الله تعالی توحید څخه هغه اومني بس دا په دې باندې ختم شو په صورت کې امتیازات څه شي شپږ مرتبه د غفلت دا ممتاز دغه شپږ او په صورت کې دغه شپږ پکې اعتراضات د دوی په یو ځای باندې جمع راوړل هغه دغه هغه پکې د ولس انبیاء علیهم السلام تذکرہ وا هغه هغه تذکرہ په دغه انداز باندې د ابراهیم علیه السلام د دعوت په دې ځای کې د تفصیل کړو هغه درته بیان کړو دغه شانتی په اخر کې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم د پاره دا دا درته بیان کړ دا په دې باندې صورت ختم شو